اوس د پنځمې رکو ترجمه او مونږ هر یو مطلب یو قربانی مقرره کړې و سفاره د دې چې مونږ ورته کم ساروي ورکړي دي پاغه د الله نوم واخلي نو تاسو معبود خو بس یوازې یو خدای دی نو بس یوازې هغه ته سر ټیټوي اوې پیغمبره سټ خکته وړونکو ته زیره ورکا یعنی کم چې د خدای د حکم تابعداري هغه ته زیره ورکا هغه خلکو ته چې کله د الله نوم واغستې شي نو د هغه زړونه وبوګنيږي او تابعدار شي او چې تابعداري نه کوي نو هسې زړه نه بوګنېږي او په مصیبتونو کې صبر کوي او د منځونو پابندي ساتي او زمونږ د ورکړې روزۍ نه د نیکۍ په لار کې خرڅونه کوي او د قربانۍ ساروي مونږ ستاسو د فاره دا الله د دین نخې نخانې مقرر کړی دي په دې کې تاسو خپل خیر دی نو څو وخت چې تاسو دغه ساروی قرباني ته ودروي نو دا الله نوم پر اخلي بیا چې هغه په اړخونو پریوزي یعنی ساته وخیږي نو په خپل ته نه هم خوري او په صبر کون کې غریب او په سوالګری باندې هم خوروي هم دارنګې مونږ دا ساروی ستاسو تابع کړی دي چې تاسو زمونږ شکر ادا کړئ الله ته نه خدا غوي غوخه رسیدې شي او نه یې وینا هغه ته خو فقط تاسو تقوا رسیږي په دې شان هغه دا ساروي تاسو تابع کړی دي چې تاسو د الله پاک لوی بیان کړئ چې تاسو ته لار خو دلا او پیغمبره صلی الله علیه وسلم د اخلاص خاوندانو ته زیره ورکړه بشک چې الله به د مؤمنانو د سر نه د مشرکانو غلبه لري کړی الله هیڅ یو د غاباز ناشکرا نه خوخوي وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اوس د شپږمې روکو ترجمه اوس د جنگ کولو اجازت ته هغه چاته چې جنگونه ور سره کیږي ځکه چې هغوی سره ډیر زیاتی وشو او الله د هغوی په امداد هر څنګه قدرت لري هغه کسان چې د خپل کورونو نه برناحق ایستې شوی دي محض په دې خبره یعنی په دې جرم چې هغوی وایي چې زمون کردګار الله دی دا خو څه بده خبره نه ده او که الله د خلکو زور د یو بل فلاس نه کمولی نو ډېر د راهبانو خانکاهونه یعنی د پیرانو کوټګۍ او د عیسیانو ګیلجی او د یهودو عبادت خانه او د مسلمانانو جماعتونه چې دا الله نوم پکې ډېر ډېر اغستې شي دا ټول بوران شي یعنی که جهاد نه وي نو عبادت خانه به تبا شي وي کافران عبادت خانه چې نورانه خود مجاهدو نه یریږي او الله به داغه چا مدد کوي څوک چې داغه د دین مدد کوي بشک چې الله زورور او غالب دی دغه مظلومان داسې خلک دي چې کومون ولا د مزکه په مخ باندې حکومت ورکړو نو د مونږ پابندي به ساتي او زکاتونه به ورکوي او نور ته به د نیکی کولو حکم ورکوي او د بدین به یې منې کوي او د هر کار انجام د الله پاک په قبضه کې دی او کنن دیو تا د رغجن غني نو سو شو د دینه په خوا د حضرت نوح علی السلام قوم او عاد او ثمود او د حضرت ابراهیم علی السلام او د حضرت لوط علی السلام قوم او د مدین خلکو هم خپل پیغمبران دروغجن ګڼلیو او حضرت موسی علی السلام هم دروغجن ګڼل شوی وو نو ما پاول سر کې کافر له مهلت ورکو بیا مې راونی ول نو ته وګوره چې زما عذاب څنګه و غرض دا چې ډیر کلی دي چې مونږه تبا کړل ځکه چې نافرمانه و نو اوس د هغوی چتونه پړ مخې پراته دي او ډیر بیکاره کویان او چونګچ محلونه یعنی هغه پراته دي او دی وییني نو ځنې دیو د مځکې په مخ تګ راتګ نه کوي چې دا سیړونه ور سره وي چې پوهه یې پرې اخیستلې یا داسې غوږونه ور سره وي چې په هغې حق خبره اورېدلې خو سمه خبره دا ده چې سترګې نه ړندېږي بلکې هغه ړونه ړاندې شي چې په سینو کې پټ پراته وي او دی په تا باندې د عذاب را وستلو تلوار جوړه کړې ده حال دا چې الله به هیڅ چره د خپل وعدو خلاف نه کوي او استاد کې زګار یو ورځ تاسو د شمیر په مطابق زرو کالو سره برابر ده او دا سې ډیر کلی دي چې ما ورته پړی سس کړو او هغوی به زیاته کولو بیا مې راونیول او زما اړخ ته د دې ټولو پښتانه راتک شته دی عذاب مهین اوس د ومه رکو ترجمه اے پیغمبره ته وایا چې اے خلقو زه خو تاسو د فار یو صفا صفا ویرون کې یم نه چا چې ایمان راوړې دي او د نیکۍ کارونه کوي نو دا هغوی اجر بخانه ده یعنی خدای به بخي او د عزت روزي او څوک چې زمونږ د نخو په حق لا داغه د پسر کولو کوششونه کوي یعنی دا کوشش کوي چې ناکامیاب دي شي نو هم دغه کسان دوزخیان دي او مونږ ستانه مخ کې هیڅ رسول او هیڅ نبی نه دی لېږلی خو چې څه وخت هغه لوستل کړي دي نو شیطان د هغه د لوستنې په حق لا شبهې پیدا کړي دي نو الله د شیطان غرزولې شبهې پناه کړي بیا خپل آیاتونه زیات مضبوط کړي او الله ډیر خپویږي د حکمتونو خاوند دی او دا هر څه ذکر کیږي چې الله د شیطان غرزولی شوبي یو ازمی خو ګرځوي د هغه کسانو د فاره چې دا غوی پړونو کې مرض پروت دی او زړونه یې سخت شوي دي او بشکه چې ظالمان په ډیر درون مخالفت کې بوخت پراته دي او دا ځکه چې د پوه خاوندان خپوه شي چې دا ستا د کردګار د اړخ نه حق تعلیم دی نو په خپل ایمان نور کلک شي بیا د هغوی لونه ورته نور ټیټ شي یعنی الله تا او الله د ایمان خاوندانو ته د دین سمنه غلار خای او څوک چې کافر دي اغوی خوبا همیشه د دی دین په حق لا په شک کې پراتی وي تر دې چې ناګهانه قیمت پر راشي یا د شنډې یعنی بے برکت ورځ عذاب یې په سر راشي حکومت به په دغه ورځ یوازې د الله پاک وي هغه به د دې ترمنځ فیصله وکړي نو چا چې ایمان را وړې وي او نیک کارونه یې کړی وي هغوی به د عیش په باغونو کې استوګ نه کوي او چا چې کوپر خوخ کړی وي او زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلی وي نو هغوی له سپکون کې عذاب مقرر دی نو الله باغوی له خامخه خرزق ورکړي او الله د ټولو نه خروزی رسان دی هغوی به داسې ځای ته ورنه نه باسي چې ډېر په ښه شان به یې خوښ شي او الله په هر څه پوهه د حلم خاوند دی دا خبره خو وشوه او څوک چې دښمن ته دومره قدر تکلیف ورسوي څومره چې په خپله هغه ته رسولی شوی وي بیا په هغه باندې نور زیاتې دوباره وکړی شي نو الله به ضرور دا غ مدد کوي بشک چې الله معاف کوونکې بخونکې دی دا د مؤمنانو غلبه په دې سبب ده چې الله شپه په ورځ کې ونه نباسي او ورځ په شپه کې ونه نباسي او بشک چې الله هر څه اوري هر څه ویني ګوري دا امداد به ځکه هم کیږي چې یوازې الله حق دی او د هغه نه بغیر نور چاته چې دیو دعاګانې کوي یعنی د چانه چې دیو سوال کوي نو هغه سروپ باطل دي او په دې کې شک نشتا چې الله اوچت دی لوی دی اګنی ته دې ته نه ګوري چې الله د برنه اوبر اوروي نو پاغي باندې مزکه تک کش نشي بشکه چې الله ډیر مهربان په هر څه خبر دی هر څه چې پاسمانونو کې پراته دي او هر څه چې په مزکه باندې موجود دي هغه ټول د خدای پاک مال دی چې الله تاسو په کارونو باندې لګیا کړی دی هغه سيزونه چې په مزکه کې دي یعنی تاسو د پیرې د پاره لګیا دي د ارس کار او کشته هم چې د هغه په حکم په سمندر کې چلیږي او هغه اسمان ټینګ کړی دی ورنه که د بره نه یو ستوری را پرېوت نو نه به دا ځمکه یو نه به خلک چې په مځکه باندې را پرې نه وځي مګر چې د هغه حکم وشي نه خو بېله ده بېشکه خدای پاک په بني آدمو باندې مهربان رحم کوونکی دی او خدای هغه ذات دی چې تاسو ته یې ژوند وبخو بیا به مرګ در باندې راولي بیا به مو سر دوباره ژوندي کړي خو په دې کې شک نشته چې انسان ډیر ناشکره دی مونږ د هر یو امت د فاره یو لار چاره د قربانۍ او د عبادت مقرره کړې ده چې هغوی پر روان وي نو دی له پکار نه دی چې تا سره په دې باره کې جګړه کوي او ته لګیا اوسه دی د خپل کردګار اړخ ته رابله بېشکه چې ته په سمه نیغه لاره درست قایم او که دیو تا سره جګړې را وباسي ورته وایا چې الله ته تاسو کارونه ډېر ښه معلوم دي الله به د قیامت په ورځ تاسو ترمنځ فیصله وکړي په کوم خبرو کې چې تاسو لارې بیلې بیلې وي